باوې دوم استفال علامت خان زیادت نسین وتا قبل کا شن الاستفسار و طلب طلب مدد کردن راتی مجید یعنی مطلق هغه په دوه قسمو یو با همزه وصل بل به همزه وصل با همزه وصل د پاره و بابونو په هغه کې اول باب افتعال باب افتعال علامه او د هغه ګردان او ورسره یو څو قواعد حلفیه اوس دا دویم باب د استفعال د دې باب علامه څه ده او په دې باب کې سم کوم یو فائدې خبره د دې باب علامه هغه تی او تاجی مخکې رفان رفا کلمې نه مخکې به سین او تا زائد راغلي وي دا یې علامه ده استفال لکه دې په موضوع راځي استنصار لکه یې ماضي کې غته راځي استنصار اوس په استان سره چې دا نون سواد را دا په دې حروف دي اصلي دي دا نون د فا کلمې مقابل کې ده د دې مخ کې راځي او تا دا په کې زائد راغلي دي علامه د باب استفال ده بیا دې هغه سره په تغییر تکړه لازم او متعدی دواړه راځي دا باب هم لازم راځي هم متعدی راځي او ورپسې فائدہ کې دا خبره کوي وای چې استطاع او یستطيع چې دا په اصل کې باب استفعال ده استطاع یستطيع فائدہ په کې جاری شو نو بیا دې دا استطاع او یستطيع ته نه جوړ شو ویلا په اصل کې باب استفعال دی استطاع یو تاوا او بل قوا وکړي ولغه تا د پاره د تحقیق پر کې حذف شو نو قرآن شریف کې چې کوم دغه په مصطاع راغلی دی یا ما لم تستطع راغلی دی دا باب استفعال دی او چې کوم خلک وایي چې دا باب افتعال باب افعال دی او دا همزه په کې قطعي ده مصنف په هغه رد وکړي چې نه دا صحیح نه ده بلکې قرآن شریف کې چې راکم مستعمل دی په مصباع یا ما لم تستع دا هم باب استفعال دی او هغه تاسو چې د تخفیف لپاره حذف شوی ده نو دا فائدہ چې دا خبره درته بیان کړې ده دا وای باب کوم استفال دویم باب استفال دی علامت ان زیادت سین و تاس علامت دی باب هغه سین او تاریخ قبل فا مخکې د فانه تون الاستنتاب معنی دا طلب مدد کردن مدد طلبول گردان یې طرف تغییر کړی الی اخره بیا فائدہ کې وایي در استطاع یستطيع جائز استطاع یستطيع کې جائز دي کې تا استفعال حذف کړه کې تا د استفعال د تخفیف د بار هغه حذف فمستطاعوا ما لم تستطع فمستطاعوا دغه لفظ او ما لم تستطع دا قران مجید الامین بابا چې قران شریف کې راغلي دي هغه د باب استفعال نه دي او دا غطا په کې حذف شوی ده نو باب استفعال نه دي باب کوم امتحان دریم باب هغه امتحان دی د دې باب اعلی مسله او دې باب سره به یو قاعده بیانې ده د دې باب علامه هغه زیادت د نون د مخ کې رفانه چې د فا کلمې نه مخ کې نونی زائد راغلي وي امتحان لکه د دې موضوع راځي انتفاع یو ماضی صيغه ته راځي انفطارا اوس انفطارا کې دغه فا چې کوم ده فا دا فای د فا کلمې مقابل کې راغلي ده د فا نه مخکې چې کوم نون راغلي ده دغه نون هغه زائد دی چې علامه د باب امتحان ده او دا باب همیشه لپاره لازم راځي بیا د هغې ګردان استکړه انفتر ینفتر تر اخره پورې په قاعده کې صدا قاعده بیان کړې ده او چې کوم لفظ په اول کې نون وي په کلمه کې نون راغلی وي نو هغه د باب انتعال نه نشي راځي یعنی په مجردو کې یو باب دی د هغې په اول کې په کلمه کې نون مستعمل دی نو دا د باب انتعال نه نشي مستعمل دی ولې ځکه باب انتعال کې هم نون زائد علامه د باب انتعال راځي او یو به د غنون چې کوم د اصل کلمې لري د غنون وي نو دلته به اجتماع د نونین راشي او اجتماع د نونین د وجنه ثقل راځي او قاعده د هغه مضاعف په کې جاری کیږي نه چې ادغام پکې وشي د هغه وجه دا ده چې نون د باب انفعال هغه په اصل کې ساکن دی د هغې وضع په سکون سره شوی چې دا به ساکن وي نو ادغام پکې کېدی نه شي چې ادغام پکې کېدی نه شي نو اینا نه کا سبب مثال وایي مستقل لازمیږي په دې وجه هغه د باب امتحان نه مستعملي بچاته د باب امتحان هغه معنا مقصود وي دا باب امتحان ته ورغوش او باب امتحان ته چې ورغوش نو باب امتحان چې کومه معنا ده هغه به حاصل شي لکه نه کاته دی نه کاته کی فعل په وزن باندې لا نور راغلی په کلمه کې والسبب انفعال نه دایش مستعمل دي چې کین نه کاته وای هغه وجه تیر شو چې ثقل لازميږي دا په باب انفعال تواړه ان تکتبت نه جوړ کی چې کومه معنا د باب انفعال او هغه بترنه حاصل شي دا وای باب سیوم امتحان دیم باب امتحان دی علامت ان زیادت ایمنت قبل فا علامت دی باب زیادت زمین دمخ کی رفانا و این باب همیشه لازم آیت دا باب همیشه رفانا لازم راځي تون الانقطار شغاف تشدن چاودیدل تفریقه الفطر ينفصل الى اخره قاعده هر لفظ کفایه نون باشد هر هغه لفظ کفا کلمه ده هغه نون وي اسباب انفعال یا اسباب انفعال نه ناراض بلکې اگر ادای معنی انفعال منصوب شد وای کچرتا مقصود وی معنی د باب انفعال ان را باب انفعال برن نو هغه باب انفعال تیوسه لکه ان تکتا ترمون شو ان تکتا معنا ده هغه دا شو واپس شو پښا باندې باب چارم افعلال تلورم باب هغه افعلال افعلال لك احمرار دې باب علامه سره دې باب علامه دار چې لام کلمه په دې کې مکرر راغلي او په ماضي کې به تلور حروف راغلي وي د حمزه نواسیوا وا تلو حروف پکې راغلي یو علامه دې باب دا شو چې لام تلیوا وپکی مکرر وي او بل دا چې د حمزي وستی نه روسته به څلو حروف پکې راغلي لکه مثال احمرار دې ماضي چې غته راځي احمر را نو احمر را چې لارا لام تلیوا دا مکرر راغلی دا بیا پکې ادغام شوی دا یو را بلکې مفهم شوی دا احمر را دې جوړ شوی دا علام کلمه مکرر هم شو او د همدې وروسته څلور حروف دي یو حرف المیم او ذرا کان مشدد په حقیقت کې دوه حروف دا څلور حروف په کې هغه راغلي بیا دې به هغه ګردان تکړه احمر یا احمر تر اخره پورې او بیا دې څو کې هغه اعلان درته کړي بیا یو قاعده چې لم يحمر لم يحمر یا لم یموت دا لم یموت دې پناو باندې مشهور ده هغه فائدې بیان دا وایي احمر لا فعل ماضی په اصل کې احمر راو دو حروف د یو جنس نه جمع شو نو په دې کې دا مد او د فر ولا فائدہ جاری شو اولنې حرف ساکن کړ دغرا او په کومه کې مرغم کړ احمر رضی الله دا شان احمر په اصل کې احمر رو دو حرف دا یو جیز قرار اولنه حرف مرتا ساکین کو په دوهم کې مدغم کونو احمر رو سره جوړ شي دا بشان دا قاعده په ټول شغو کې جاری شوی د ادغام محمر و غیره ټول بدغه هغه اعلان طریقه ده باقی دې کې یو قاعده ده لم يحمر لم يحمر یا ده لم يمد لم يمد ولا قاعده په هم جاری شوی قاعده دا ده چې هر هغه فعل مضارع چې د هغه لام کلمه مشدد وي هر هغه فعل مضارع چې د هغه لام کلمه مشدد وي په وخت د دخول د عوامل جازمه کې یا په وخت د جوړولو د امر حاضر کې په هغه کې درې طریقې جائز دي که چېرته عین کلمه مضمومه نه وي نو درې طریقې پکې ویل جایز دي یو دا فتح ویل پکې جایز دي بل کثره ویل پکې جایز دي او بل دا چې پکې ادغام چې ادغام پکې ونه کې دا پکې جایز دي خدا هله چې عین کلمه مضمون نه بلکې مفتوح یا مفتوح لکه همدا یحمر نو يحمر و داوس لام کلمه د آرام مشدد راغلی ده اوس په دې باندې چې عوامل جازمه داخل شي لم په داخل دا به لم يحمر لم يحمر لم يحمر په درې وړه حرکات سره وګوري شي او د هغې وجه دا ده چې هر کله د مفروض کې جازمه په دې باندې داخل شي نو حرف مشدد په حقیقت کې دوه حرف وي یو دا اولنې حرف مدغم او بل دا دوهم حرف مدغم کیږي دا اولنې حرف چې مدغم دی دا خو د مخکې نه ساکن دی او دخول د عوامل جازمه سره یا د امر په جوړولو سره دا مدغم کیږي حرف هم ساکن شي دواړه ساکن شو اول حرف هم دویم اجتماع د ساکنین راغله اوس د اجتماع د ساکنین نه د بچیدو لپاره باید پر ترجان هغه فتحه ورسي ولی لأن الفتحه اخف الحركات ځکه فتحه خفیف حرکت ده په ټولو کې نو هغه لم يحمر روای يحمر روای په امر دا شان تبای سرتیان هغه د اجتماع ساکنینو راغلي ده نو هغه دا قاعده په جاری کې چې ساکن وي دا حرکت حرکت په کثره کله چې یو ساکن حرف ته حرکت ورکول کیږي نو کثره به ورکول کیږي نو هغه ورله کثره ورته لم يحمر ری يحمر ری وای او باندې نور وای چې نه اصل هغه عدم ادغام دی نو په خپل اصل باندې کلیږي يحمر او لم يحمر وای دا اولنۍ دوه دي چې دا فتحه یا کسره ده دا پس د ادغام نه چې په دې اوس حالت کې چې نه دا امر جوړه یا په حروف جازمه عوامل جازمه داخله دا په دې اعتبار سره دي او دا نمبر کې ادغام دا په اصل په اعتبار سره ده ځکه دا یحمرو په اصل کې یحمرو چې امر په لور کا علامت مضارع حذف شو اخر کې را ساکنه شو نو احمل سره راځي دا په دا اعتبار سره درې حرکات پکې هغه جاتی خدا حالت چې دا عین کلمه مفتوح یا مکسور وي د کلم یحمر کې یا فر یفر کلم یفر لم یفر لم یفر لم یفر دا کې او کچر دا عین کلمه هغه مضمون وي نو بیا پکې د دې درې سره یو بل طریقه هم جائز ده چې هغه سمو ویل پرې باندې لکه مثال لم يمت لم يمت لم يمت لم يمت اوس په دې کې بیا څلور طریقې جائز دي دا غتري وجه په تیر شو چې د توجه نه جائز دي او دا څلورم چې زمما د داول جائز ده د هغه وجه دا د عین کلمې د مناسبت توجه یا عین کلمه مضمومه ده د هغه د مناسبت توجه نه پکې زمما ویل هم جائز دي لم يمت دا قاعده شولا دا قاعده یوازې په دې باب کې نه ده عامه ده قاعده چې هر هغه فعل مضارع چې هغه لام کلمه مشدد وي په وخت د سقوط د عوامل جازمو کې یا د امر حاضر د جوړولو کې په هغه کې درې طریقې جائز دي او کچر د عین کلمه هغه مفتوح یا مکسور وي فتحه کسره پکې ادغام به ورپسې یو خبره دا ته بیانې وایي چې بلفیقو کې یا ناقصو کې لکه ارع واشو نو ارع وا په اصل کې ارع وو دلته سره دې نه چې لام کلمه مقرر ده کومه ونه راغلي دي او سره دې نه په دې کې هغه ادغام نه دی شوی له هغې نه مصنف جواب کوي چې د دې باب علامه تشدید نه ده علامه د دې هغه تکرار د لام کلمې ده چې لام کلمه او پکې مکرر راغلي دا مشدد کېدل یا ادغام کېدل دا خو به د دې وجې نه دي چې دوه حرفه د یو جنس نه جمع شو نو اوس پکې مونږه ادغام کوو او لطیفو کې یا د ناقصو کې چې کله اخر کې دوه حرفه د یو شي سره چې د کثیر عواوه کې نو دلته په دې کې اول اعلان کېږي اعلان مقدم دی په ادغام باندې ځکه اعلان کې هغه تخفیف زیات دی د ادغام په اعلان کې چې تاسو په ادغام کې صرف یو حرف بل حرف کې داخله ولوي نو په دې کې هغه په احکامو د لطیف باندې عمل شوی دی چې یرعا ووا اخرنه واو په یا سره بدل شو یرعا ویا شو یو دا قاعده پیداری شو او غیر هغه نرسته قال او دا قاعده پیداری شو نو یرعا واته نه جوړ شو نو اوس دلته په احکامو د لطیف باندې عمل شوی په دې اخرنی حرف کې هغه یو ځل عمل شوی دی اعلان پکې شوی دی دا اول واو په خپل حالت باندې پاتې وي ولې ځکه چې اول واو کې هم موږ اعلان وکړو نو به په دې وخت کې هغه مسلسل اعلانات راشي او دا به موجب د ثقل د کلمې جوړ شي او یا دا هم د کچرته دا اخر کې دوه حرف علت یا واو راغلي یا یا راغلي موږ په کې ادغام وکړو په کې ادغام تر نور هم ثقل راځي په دې وجه هم څنګه ادغام نکو په احکام او احکام د لا باندې د لطیف باندې عمل کو رضی باب علامه هغه تکرار د لام د ضرفات تشدید یا ادغام د لام دا هغه علامه نه ده دا وايي باب چارم افعلال تلورم باب افعلال دی علامت ان تکرار علامت علامه دی باب تکرار کلام دا وجود نشا حرف بعد همزه وصل او کېدل د څلور حروف پس د همزه وصل نه درماجي په ماجي کې تون الاحمرار طرف سلطان سور کېدل تصریفه يحمر يحمر احمرارا الى اخره احمر دا اثر اثر احمر ربو احمر ربو اثر کی احمر ربو دو حرف یک جنس جمع امرن دو حرف یو جنس نجمع شو اول را ساکن کرده دا اول ساکن کرده دوم ادغام کردن تو دوهم کی مدغام کرد نو احمر نشد احمر نسي نقول وبرهمين قياس التعليل يحمر يحمر والمهمزي طريقه باندې قياس د فعل مضارع معروف او مجهول او اشباه او د دې امثال او هغه اعلان پکې شوی دی دا واحد مذکر امر امر واحد مذکر دا اوس هغه فائدہ بیانې د لم يحمر نه لم يحمر یا د لم يمد لم يمد ولا فائدہ دا وای د واحد مذکر امر په واحد مذکر امر کې په سبب وقف اجتماعي ساکنین شو په سبب د وقف باندې اجتماع ساکنین مراده ودا قاعده چې جاری کیږي دا ګوره پنځو صيغو کې صرف جاری کیږي هغه نورو کې نه جاری کیږي به واحد مذکر کی غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر او واحد متکلم او جمع متکلم دا په دې صيغو کې اخر کې دا حرکت راځي په هغه وجه اوایي صيغو کې نونې اعرابي راځي نو دا خو د نونې اعرابي تحقیقي نه هلته به دا طریقې جائز دي په هغه دا صرف زما په یو څه وو کې دا واحد مذکر امر په واحد مذکر امر کې په سبب وقف کې اجتماعي ساکنه شو په سبب د وقف سره اجتماعي ساکنه وراله چې هر دورا ساکن شودن چې دواړه هغه حروف ساکن شو یو مدغم حرف د وقت او مدغم فيه هغه د وقف د وجه اوس د اجتماع ساکنینو نه بچیدو لپاره کانه رایتو ما فتح دادن کله دویمی راته فتح ورکوي نو احمر روای وکانه کسره او کله کسره بس احمر رسو نو احمر رسو وکانه فکی ادغام کردن او کله ادغام پریږدي نو احمر رسو احمر روای لم يحمر لم يحمر لم يحمر وذكر صيغه مضارع مجزوم مجزوم دغه نوې صيغه صيغه د فعل مضارع مجزوم را هم بریم نمک باید فهمید په همدې طریقې باندې باید تاسو هغه وپیژنئ فائدہ لام این باب همیشه مشدد باشد و لام د دې باب په همیشه مشدد وي مګر در ناقص او پناقصو کې اعلان مشدد نه وي تور ارعوا لك ارعوا الى الان په احکام لطیف کاربن شول په دې کې په احکامو د لطیف سره عمل کولای شي چې هغه څنګه ذاتي کې واوي اول را سلامت کارن چې اول واو تعلیم کېږي په خپل حالت باندې ودروا وکون تعلیلات حسب قواعد نامل کنن او په دوهم واو کې تعلیلات موافق د قواعد د قواعد د ناقص کوي ناقص هغه قاعده پکې جاری کوي اول په خپل حالت باندې کوي باب پنځم پنځم باب پنځم باب هغه افعیل عن دې دې باب علامه سره نو علامه دې باب هم تکرار دلام دې ترد زیادت د الف نه مخکې لام اول نه لام اول نه مخکې با الف زائد راغلی وي او لام کلمه وپتی مکرر وي لکه افعلا افعلا ابهما اوس ابهما کې خدلتا الک الف نشته او سره دې موږ ویل چې دا لام اول نه چې د تمیم دې هغه نه مخکې به الف راغلی وي دا هغه نه جواب کوي چې مصدر کې دا الف په یا سره بدل شوی دی وجه دا چې دې الف نه مخکې کثره ده او الف شروع سره کثرې نه واقع شي نو هغه په یا سره بدلی کې نو هغه په دې وجه په یا سره باندې شوی چې د امام دې راټول شوی باقي هغه سر په تغییر دې باب او دې باب کې چې قاعده ده مضاعف جاری شوی په شان د چا باندې د باب د احمرار باندې نو هڅه چې څنګه احمر په اصل کې احمر راو دا شان دا ادهام په اصل کې ادهام مله دا شان یدهام او یدهام مو اخر پورې دا طریقو سره کې اعلان شوی دی چې کوم صيغو کې هر د څنګه اعلان شوی هغه اعلان دلته پکې شوی دی هغه طریقې سره پکې ادغام دي صيغو کې شوی بل خبره دا ده چې دا دواړه بابونه افعلال او افعیلال دا اکثره چې کوم الفاظ او کوم کلمات کې د لون او د غیر معنا دا هغه اکثره د دې دواړو بابونو مستعملي مباب افعیلان کې به مبالغه زیاته ده په نسبت د چا سره د افعیلان سره نو دا فرق دی او دا دواړه بابونه همیشه د پاره لازم راځي دا وايي باب پنځم افعیلان پنځم باب افعیلان دی علامت ان تکرار علامت علامه دی باب تکرار سلام دا په زیادت الف دا د زیادت د الف نه قبل لام اول مخکې د لام اول نه چې ان الف تر مصدر بیا بدل شو دا چې دا الف په مصدر کې په یا سره بدل شوی دون الف کې د امام تب یا شدن ډیر تورې دل تطبیق الهام ما الهام د امام الى اخره ادغام در صيغه این باب باب ادغام په شغل دې باب کې مثل صيغه باب الافعال باب الافعال غیر په مثل د صيغو د باب افعال باندې افعال لیکل افعال د دې د پشان د صيغو د باب افعال باندې دي هر صيغه بقيات مشاکل خود هر صيغه و قياس او په قانون د خپل هم شکل باندې اصل بر آوردا د هغه اصل باید راوړی شي تعلیم می باید کړ او تعلیم پکې وشي ودلیل هر دو باب معنا لون وعن بشتر آیت او په دې دوالو بابونو کې معنا د لون او رایت اکثر راځي و ان هر دو باب همیشه لازم باشد او دا دوالو بابونه همیشه لپاره لازم وي باب ششم کې فعی عال شپږم باب هغه کې فعی عال دی د دې باب علامه سره د دې باب علامه تکرار د عین سره د توقف دواو نه مابین د دوالو عین یو دا چې عین کلمه وا پکې مکرر راغلی وي او د دوارو هغه عین کلمو په مابین کې دی واو راغلی وي دا د دې باب هغه علامه ده چې صحیح حال شیشان د په دې شیشان مصدر کې هغه واو په یا سره بدل شوی په اصل کې یې شیشان وو او قاعده د میاعظم په کې جاری شو یې شیشان پرې نه جوړ شو باقی له دې باب ګردان چې دا باب نه لازم او متعدی هغه غواړي راځي دا وایي علامت دي ان تکرار عینت علامت دې باب تکرار ځای دا په توسط دی واو درته توسط دواونه چې په من کې واو راغلي وي میان دوه عین په مابین د دوه عین وان واو د مصدر په سبب کثره ما قبل او دا واو په مصدر کې په سبب د کثره ما قبل سره بیا بدل شو دا بیا سره بدل شو ټول الاخشیشان سخت ټول شولن ډیر دې کېدل تطریقه یخشوشنا یخشوشنو الى اخری این باب اشتر لازم آیت دا باب اکثر لازم راځي وګانې متعدی او کله ناکله متعدی هم راځي ثلاثي مجيز به مطلق به همزه وصل دا پنځ بابت اوس ابواب د ثلاثي مجيز به با همزه وصل هو بابونه هغه تر تخف اوس اخوا د ثلاثي مجيز به به همزه وصل د بابونه د هغه ذکر دی اول باب په هغه کې باب افعال دی افعال اکرام دې باب علامه سره علامه دې باب دا چې بیا د واحد متکلم په صيغه کې دوه همزې جمع شولې او اکرمو کې یو همزه د باب افعال او بل همزه د واحد متکلم نو او اکرمو دې نه جوړ شي او دوه همزې جمع کېدل دا تحقیق او ثقل لازم لري په وجه باندې دا یو همزه یې حذف کړه یا حذف کړه او کرمو دې نه جوړ شي بیا د موافقت د باب د وجه نه د ټول باب نه هغه همزه جوړه شوه ويكرم ويكرماني تر اخره پورې سپینه جوړ شي دا وايي باب اول افعال اول باب افعال د علامت ان حمزه قطعي علامه دی باب حمزه قطعي ده در مالکی و امر کمالکی و امر کې و علامت مضارع ان د معروف هم مضمون بشر او علامت د مضارع و په معروف کې مضمون دي تفریق غزان اکرم و یکرم الی اخره همزه قصری کې در ماضی هو همزه قصری چې په ماضی کې و در مضارع کې یو تاس په مضارع کې او ورګېدل ورنه مضارع یو اکرم یو اکرمانی می امد مضارع یو اکرم یو اکرمانی راځله د حذف لپاره وجه موږ وایو چې واحد متکلم کې اجتماع د همزتين راځله او د هغه د حذف د وجه نه بس برای موافقت از جمله صيغه مضارع حذف کردن د موافقت د باب د وجه چې دا هم د سرجانو په هیڅ باندې یو ډېر اهم عمل دی د ټول فعل مضارع د ګردان نه هغه حد حمزه حذف شو باب دوم تفعیل دویم باب هغه تفعیل دی د دې باب علامه سره دې باب علامه هغه تشدید د عین کلمې دې چې عین کلمه و مشدد وي بغیر د تقدم د تانه په فا باندې چې یو دا عین کلمه و مشدد راغلی وي او ورسره دا هم چې په فا کلمه باندې به تا مخکې نه وی راغلی او دې باب کې به هم فعل مضارع کی علامت د مضارع کو معروف کی مضمون وي دا هغه علامه ده ول دا خبره ځکه وکړه به تقدم تا برخه چې په کلمه باندې به تا مقدم نه وي ځکه چې د بابي تفاعل هغه کې هم د غرازي عین کلمه مشدد راځي او فرق دا دی چې هلته په کلمې نه مخکې تا راغلي او دلته به د په کلمې نه مخکې تا نه وي نو به تاسو ته هغه کارتان کړی دی باب تر اخره پورې به سم مصادر د بیان کړی باب دوم تقریب دویم باب تقریب دی علامت ان تشکیل دی عینه قناور دی باب تشکیل دی عینه دې تقدم تا ورفا بغیر د مخکیوالي د تانه په پابان وعلامت مضارع دریم باب هم د معروف مضمون یې باشد او علامت د مضارع په دې باب کې هم په معروف کې مضمون دی دا معروف ته د ذکر کې چې په ماضي مسؤل مضارع مسؤل کې خاصه هغه مضمون دی دا معروف ته دې وجنو سره کولای چې دا سره په معروف کې وي دي باندې باندې التصریف کرداریدن اړول اړول تصریف و صرف یصرف الى اخره مصدر این با بروت استعمال هم آیت ولدی با مصدر لکتن کی قوتن دا تصریف باندې راځي دا شان په وزن د فعال باندې هم راځي لکه کذاب قرآن شریف هغه مثال ته ذکر کړی الله جل شانه وایي وکذبوا بآياتنا كذابا وبروات به فعال هم می آیت او په وزن د فعال باندې هم راځي لکه کلامون او کلامون نو بعضو په نسبت باندې به کلامون او کلامون د اسم مصدر دي واقع مصنف ورته وایي مصادر ورته وایي دا شان په نورو افزانو باندې هم راځي لکه تفعیلتون په وزن باندې اتفاعل په وزن باندې وغیره باب سیون مفاعله دریم باب مفاعله ده د دې باب علامت ده نو علامه دې باب ده چې د الف برابرې وي مخکې د روسته د فانا د فا کلمې نه روسته به الف زائد راغلی وي او په غیر د تقدم د تا نه فا باندې فا کلمې نه مخکې به تا نه وي راغلی او دې باب کې هم مضارع معلوم کې به علامت د مضارع سوي هغه به مضمون وي باب شروع مفاعله دریم باب مفاعله ده علامت ان زیادت الف علامه دې باب زیادت الف د بعد فاروق سره پانه به تقدم تا برخوا کوله د تقدم د تانه په پا باندې چې د پا کلمې نه مخکې به تانه وی راغلي دا ځکه وایي چې باب تفاعل کې هم الف زائد راغلي ویرسته د پانه او التا دا فان مخکې ورته تا هم راغلي وي دا نه اعتراض دی وعلامت مضارع دلیل باب حمدا معروف مضمون می باشد او علامت مضارع په دې باب کې هم کو مضارع معروف کی مضمون دي تون المقاتله والقتال دواړه متاثر دي واهم کار دار کردن خپل منځ کې جنگ او مقابله کول تصریف و قاتل یقاتل بلا قریب د فعل ماضی مجهول الف په سبب زمه ما قبل وزدت لا خبر چې مون کوی چې دې باب علامه دا ده چې دې په تراغلې وی فان نو د الف راغلې او تلا دې فعل ماضی مجهول کې خو الف نشته دا وای دا الف فعل ماضی مجبور کې په چا سره بدل شوی په واو سره ولې کله چې موږ فعل ماضی مجبور جوړوله په کلمې دم ضمه ورکړه نو الف روسته د ضمې نه واقع شو په دې وجه هغه الف بدل شو په چا سره په واو سره خو دې لته نه جوړ شو دا فعل ماضی مجبور الف په سبب ضمه ما قبل فعل ماضی مجبور کې الف په سبب د ضمې ما قبل سره واو سره په واو سره بدل شو باب شرم تفاعل سلورم باب هغه تفاعل دی د دې باب علامه سره د دې باب علامه هغه دا ده تشدید د عین کلمې نه چې عین کلمه مشدد وي دا د تقدم د تا نه په باندې چې د فا کلمې نه مخکې به تا هم راغلي لکه التقبل فزرفتن معنا دا قبلول بیا تکردان کړی تر اخره پورې باب پنځم تفاعل پنځم باب هغه تفاعل دی د دې باب علامه سره د دې باب علامه دا ده چې دې باب کې زیادت د الف روسته لپاره او تا مخکې لپاره فا کلمې نه روسته به الف راغلې وي او د فا کلمې نه مخکې به تا هم راغلې وي لکه تا مثال درکړې التقابل تقابلا فعل ماضي کې غلا فا نه روسته الف دا قاف په کې فا کلمې مقابل راغلې او مخکې دې نه تا واقع شوې ده معنی دا باید چې لري مقابل شدن یو بل ته مخامخ کېدل به تر دې صغیره تکړه تر اخره پورې در ماضی مشغول په ماضی مشغول کې الف په سبب زمه ما خبر واو شو ده الف په سبب د زمه د ما خبر سره په واو سره بدل شو وتا د هی باب او د تفاعل وزه دا یو قاعده بیانې چې هغه قاعده څه ده دا اول دا خبره کوي چې باب تفاعل او تفاعل کې دغه تا دغه یو قاعده په وجه باندې کیږي دغه مضمون په کېدلې ده دا د فعل ماضي مشهور کې توای چې په دې فعل ماضي مشهور کې تقابل تقوبل دغه شان ته په تقوبل کې په دې کې دا تاسو له دا مضمون ګرځېدلې د هغې وجه سره نو هغې وجه دا ده چې موږ د فعل ماضي مجهول کومه طریقه ویلې وه هغه دا و چې ما قبل اخر ته ورته سره ورسي د هغې نه مخکې چې څومره حروف هغه مضمون وي هغې ته دغه وي متحرک وي هغه به مضمون شي ساکن به په خپل حالت پاتې شي یتا د زمر دغه قاعده په وجه باندې ورکړل شوې ده دا وایي وتا د ریبا او تفاعل او تا په دې باب او تفاعل کې به قاعده کې نوښته یم په هغه قاعده سره چې ما لیکلې ده یعنی ان کې غیر ما قبل اخر چې هغه دا چې ما سوا د ما قبل اخر نه د ماضي مجهول په ماضي مجهول کې هر متحرک مضمون میشول هر متحرک حرف په مضمون ګرځي مضمون دشته د هغه وجه دا مضمون وکړل اوس قاعده دلیل حرف باب دا اوس یو قاعده بیانې چې هغه قاعده کومه قاعده ده تاسو هغه ته د تای مضارعات والا قاعده وایي یا حروف اتین والا یا تتصرف او تتدخرج والا قاعده نو قاعده څنګه ده قاعده دا ده هر کله چې باب تفاعل تفاعل او تفاعل پتا باندې تای مضارعت داخل شي او تای مضارعت ور سره راشي د یو تا حذف کول ترنا د پاره د تخفیف جائز دي په دې وجه باندې کوم ځای کې چې دوه تاګانې په دې دوه بابونو کې جمع شي باب درې بابونو کې تفاعل او تفاعل او تفاعل رباعي بشي دې درې بابونو کې چې کله دا د سات دې باب باندې تای مضارعات داخل شي د یوې تا حذف کول د تقدیم لپاره هغه جائز دي په دغه وجه باندې حذف کول شي تتقبل یو تا حذف شو تقبل کې راځي دا څنګه قرآن شریف هغه مثالونه تبع راخص کی تظاهرون په اصل کې تظاهرون یو تا په حذف شباب تفاعل دي دا مضارع هرګه په مضارع کې چې هر کله دوه تای مفتوحه جمع شول دوه تای مفتوحه جمع شي یعنی دا قاعده چې جاری کیږي دا په مضارع معلوم کې جاری کیږي ځکه دوه تای مفتوحه هغه په مضارع معلوم کې راځي او مشهور کې دا قاعده به نه جاری کیږي یا کې راحت کونه په هغه کې څه ورته جائز یا کې راحت کونه مجاهد چې یو تاسو نه حذف کیږي کون تقبلو در تقبلو لکه تقبلو کو تقبلو کی نو اصل کې تقبلو د تفسیر د پاره یو تا حدث څه تقبلو دي جوړ شي تظاهرونا در تظاهرونا دا بل قاعده ده دا قاعده څنګه ده دا قاعده عام طور سره د 11 شروط یا د یو شروط قاعده په دې نوم باندې هغه مشهوره ده یا د اصفهرا او د اتقال ولا قاعده ورته وایي لکه طهر استقال یا د یو لس حروف والا قاعده څنګه قاعده دا ده هر کله چې د باب تفاعل او د تفاعل په فا کلمه کې دغه حروف نه یو حرف واقع شي تا تا جیم دال دال او دا سین شین صاد صاد فا فا دې حروف کې یو حرف واقع شي نو جائز دي چې تا د تفاعل هم جنس په کلمه کړی او به د هغې نه روسته د جنس په جنس کې ادغام هغه واجب دی جنس نو په جنس کې څه شي هغه مدغم کړی شي دا قاعده ده چې هر کله د بابې تفاعل او د تفاعل په کلمه کې دغه حروف کې یو حرف واقع شي نو دا اله چې دا تا د تفاعل هم جنس د پا کلمې کړی شي او به د جنس په جنس کې هغه ادغام کوي شي لکه مثال تاسو درکړل دی اطهر په اصل کې تطهرو باب تفاعل دو تاګه دلته د باب تفاعل په فا کلمه کې هغه شی واقع شوی او فا واقع شوی و دا د تفاعل هغه په دا سره بدل شو په فا سره بدل شو او فا په فا کې مدغم شو بیا دا خبره ده چې په ماضي او په امر کې به همدای وصل راوړي ځکه چې ابتدا په ساکن راځي یو حرف بل کې مدغم شو په دې مدغم حروف کې دا اولنې دا مدغم حرف دا ساکن دی ابتدا په ساکن راځي نو په دې وجه اول کې به همزه وصل راوړي چې په حرف نه جوړ شي دا وجه تا استاقل په اصل کې تساقلو بابي تفاعل په په کلمه کې تا واقع شو تا تفاعل هغه په تا سره بدل کړ او تا په تا کې مضم ته اول کې حمله یو تل راوړه اکتا قلب یې راوړ دا شان د باقي هغه مثالونه دي دغه هغه قاعده شو وځکه په میزان مستر کې مشاب کې مونږ ویلو چې د ثلاثي مزید به با هم د وصل لپاره نه بابونه یو په هغه کې حتی اقفاع او اقفاع دا دواړه ویلو مثالونه دا او اقطاع او اقطهر او اقتاقل نو هغه دوه بابونه څه شو نو هغه دوه بابونه مصنف وایي چې کوم صاحب سم شعب ثلاثي مديسي به هم د وصل کې شمار کړی دي نو هغه طریقه ته شمار صحیح دي هغه په دې قاعده باندې پیدا شوی دي او دا غواړه په اصل کې بابه تفاعل او تفاعل دا په دې قاعده باندې هغه پیدا شوی قاعده جوړ پای ازین دو باب هر کله چې فار دې دوړو بابونو یکی ازین حروف پاشت یو دې حروف نوي تا تا جیم دا تا سین شین صاد صاد صاد صاد ټول حروف جائزه کتای تفاعل و تفاعل جائزه کتاب تفاعل او تفاعل را بقا کلمه بدل کردن فقا کلمی باندې بدل کړی یعنی د فا کلمی هم یې کړی چې الته کم یو وی هغه باندې بدل دی د حتا چین کې د غتا په چین باندې کتابي متا باندې کشي په شي باندې بدل دی ولا ان الغام کړه او په هغه کې الغام وکي ودری صورت او په دې صورت کې چې تر تدا دی وکي د ماضي او امر په ماضي او په امر کې به همدا یو سره خو امر همدا یو سره لاول شي ولی د دې لپاره چې ابتدا به ساکن راشي باب افاعل و افاعل باب افاعل او افاعل کې صاحب منشعب آن را چې صاحب د منشعب هغه لرا د ابواب همزه وصل شمار ده په ابواب د همزه وصل کې شمار کړو د همین قاعده پیدا شوه د په دې قاعده سره پیدا شوې ټول اطهر يطهر بالطهرا فهو مطهر دا شان استاقل يستاقل الى اخره فصل سندر رباعي مجرد ومزيد فيه